مخکې عبادت ذکر شو اوس پکار دا جزاء العبادت مخکې شریعت ذکر شو اوس بدله د شریعت ذکر کوي اوس بدله د شریعت ذکر کوي سیارې به الله رب العزت ایمان نه راوړو اسلام نه عملي کو مرتبه احسان ته ورسو پس په دغې بدله ملاویږي نو بیان د یو معجزه فاخبرني عن الساعه درې مناسبت ده چې مخکې وي ان تعبد الله کانک تراه چې کله سړی عبادت په دې طریقه باندې کاو چې کار نه کتراه نو شوق بیداری د رویت الهی ته او دیدار الهی ته شوق بیداری ده دا شوق چې کوم دی نو پورا کېدل او آخرت کې کېږي دې وجه نه چې کمنو ورپسې قیامت راوړو چې په آخرني علی السلام چې هغه دیدار الهي دا په آخرت کې ملاوي او جبريل چې ده دا نائب ده انسانانو ده اگر طالب دې ځان جوړ کړ دی راغله ده نائب ده انسانانو ده ان جبريل قیامت سرکار نشته خدا د انسانانو ځان انسان حساب کړل نو ځکه تاسو کوي سبحان جنني علی السلام ساعت مطلب وخت ته لیکي او الساعه یو خاص وخت دی دلته د خاص وخت مراد دی قرآن مجید کې الساعه چې دا دا په دې معنی باندې راغلی یوم نه دا یوم انقلابی وقت خاص انقلابی وقت چې باغې کې الله رب العزت غلبه د اسلام راولي مسلمانان چې کمدنو غالب شي او غیر مسلم چې کمدنو هغه مغلوب شي ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله دا چې ګمدنو انقلابي وخت دویم چې د ساعت دا راځي چې دنیا څه ټیم واني او دنیا دروانې دو وقت اگر ان زلزلہ الساعت او درې په معنا ده قیامت باندې روزي چې دا چې دا نو هغه په معنا باندې راځي اصل کې خپل معنا د ساعت اواله چې دنیا څخه موانیږي ان تلزله الساعه شیء عظیم بیا به قیامت باندې اطلاق شوه قیامت چې دی قیامت دا د دوباره چې دنیا باجیږي او روز محشر قائم شي او مړی را پورته کیږي نو دا ته قیامت وي او دې دواړو په یو بل باندې اطلاق کیږي یو بل باندې املا کیږي او ساعو ته ځکه وایي چې د خلکو خیال خدا دی چې دا ټوله دنیا باندې دل دا خو ډېر ګران کار دی او بیا چې ګندنه دا ټوله دنیا باندې دل دوباره دوباره چې ګندنه بیا باندې دل دا غوړ ډېر وخت پکې لګي قرآن مجید د تعبیر سره په ساعت باندې وکړو چې دا چې کله مختصر وخت کې ودار سکی او قرآن مجید تعبیر کې کلام البصری او هو اقرب کنفس واحده ساعت عبیر ذکر گئی دیو آیسا کلونا نه لگی دا الله د لګندنو بس یو خراب ترسترګي نبی علیہ السلام جواب ورکو مال مسئول وانها بیالا من السائل دې جملې معنا او وجه استوالا دې کې موږ ایمان قائم کړو بل مسئول عن ابيانا من السائل ترجمه خدا دا چې نه دی هغه کس چې تاسو کړی شوی دی دا هغه نه په اړه د قیامت کې ډیر پویا من السائل السائل نه یعنی یو سائل لے چی جبریل لے یو مسئول لے چی سوک دے مسئول انہو دے چی نبی علیہ السلام دے او بل مسئول لے شاغت تعین دا قیامت دے تعین دا علم دے قیامت دے نستائل دا مسئول انہو نا دا نبی علیہ السلام نسکی تپوس کئی نبی علیہ السلام جواب ورکړي چې مسئولا مو چې ده دا د سائل نړیر پویا نه ده دا د سائل نړیر پویا ځنې خلک یو توجیه کوي چې دا تسویه فی العلم نه تسویه فی علم چې دا دواړه سائل او مسئولان هم په علم کې برابر دي او بهتره توجیه دا ده د دې سوال او د جواب سیاق معلومی کی چې بهتره توجیه دا تسویه فی عدم العلم تسویه او برابرواله په عدم علم کې چې موږ لکه تا ته پته نشته نو ما ته هم پته نشته ځکه د جبریل د سوال مقصد چې اخبرني عن الساعه هغه دا نو چې قیامت شته او که نشته قیامت شته او که نشته تاسو نه کوي بلکې جبريل چې سوال کې تاسو کې نو د متعین وخت تاسو کې چې وخت متعین د قیامت سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب کی هغه چې کمندنو وای چې مل مسئولان بیا علم من السائل یعنی سائل او مسئولانو دواړه په عدم تعین کې په عدم علم کې برابر دي په تعین کې د تعین باندې په عدم علم کې تری لکه څنګه چې تاسو د سائل ته پته نشته چې وخت معین د قیامت کم دی دغه شان چې ګندنو ما ته پته نشته مثلا هوتا چې وخت متعین کم دی دا تسویه فی عدم العلم لکه راوله توجید بریلیانو چې هغه وایي تسویه علم ده دوارو ته د قیامت پر درځل دي کې تاسو ته ساجي د قیامت پر راځي هغه د تعین لري کوي لکه چې بیا نبی عليه السلام د نسبت د دې راځي چې نبی عليه السلام د قیامت تعین پتا نو او بریلیان د دې قائل دي چې نبی عليه السلام ته وخت معین معلوم د قیامت هغه د آیاتونو لا بل شانتي باندې کوي چې سره افغانستان او د خلکو نه پټایو نور دې څه نشته نو دا ترجمه چې د سویا په لیلم دا دا د سیاق سره نه لګي دا جاهلانه توجیه دا اصل توجیه دا وا چې تسویه فی عدم العلم چې لکه چې تا ته تعین د علم او وخت معین معلوم نه دی دغه شان ما ته وخت معین معلوم نه دی نل مسولانا بیا له انسایل باج ورته والا دومره وګړي عبارت ته ساجد بس لادری ویلو دا ویل چې لادری وقته لا عالم وقته ما ته وقت معین معلوم نه دی دې دومره وګت واجو سوالات او چې دا طویل عبارت سره ذکر کوو ورشو یو وجدان سراوګه د عبارت ذکر کاو چې په دې کې نبی عليه الصلاه والسلام تعمیم ته اشاره وکړه چې دا چې سائل سوکوی او مسئولان هو سو کومي خو چې مسئول چې کم دنو هغه علم د تعین د قیامت دی چې مسئول علم د تعین د قیامت دی انو دا دواړه په ادب علم کې برابر چې په مخ د ځمکه څوک سایي مخلوقات وي څوک سایي او د شان هم سګي تاسو کې څوک مسولان وي خو سوال چې دی او تاسو چې دی مسئول هغه تعین د علم د قیامت دی چې د علم د قیامت د تعین د قیامت متعین وخت متعین کول بارک دا غي جواب بدای چې دا دواړه عدم علم کې سوي دوی نبی علیہ السلام خو دلا چې سائل چې دا افضل الملائکه دی سائل افضل الملائکه دی او مسئول هو چې دا افضل الرسول افضل البشر دی افضل الرسول دی خو تاسو کړی شوی د تعین د قیامت او د وخت معین د قیامت هغه افضل الرسل د کوی هغه اوس افضل الملائکه ته وایي چې ما او تاسو آدم علم کې سي برابر یو نو چې افضل الرسل به نه کوی او افضل الملائکه به نه کوی نو بل څه ته چې هغه په تعین د قیامت شي خوش بل څوک دی چاره د جګړې د قیامت علم متعین معلوم شي زنه شراب یو توجیه لیکلی دا چې سنو روایتونو کې راغلي دي چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د جبرئیل نه سوال کړو چې قیامت تکلی دا جواب د جبرئیل ور کړو چې مل مسئول او بیان من سائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام او حق کا جواب وکړي تا کوم څه تا کړو عیسی علیہ السلام ته کړو نو زتا ته حق کا جواب کو نو ځکه نبی علیہ السلام دا جواب دی ورته شو دی دا چې لکه مخکې به جبريل د معرکه څه شوې ده تېره شوې ده چې عیسی علیه السلام د چا نه سوال کړو د جبريل نه چې قیامت به کله وي ان جبريل علیه السلام دا جواب ورکړو مس موضوع ابي علام نه نبی علیه السلام اقا جواب ان شاء الله ورکړو جبريل نه چې تا کوم جواب عیسی ته کړو نو اقا جواب تا ته د دې د تپوس سو جدا چې د تپوس کوي باعث په تپوس باندې تللی باعث په تپوس داري چې د انسان د ژوند د اصلاح لپاره او د صلاحیت لپاره لوی سیس چې دی نو هغه فکر آخرت دی فکر آخرت ته تاسو قران مجید چې کندنو وګورئ د کافرانو د کفر وجه او بیا د زړه د تلو وجه پای کې یو غټ سبب بما نسیتم لقاء یومکم آزاد بما نسیتم لقاء یومکم د تباهی د پاره لوی سبب هغه انکار اخرت او نسیان اخرت چې اخرت نه انکار وکي یا یو سړی دی چې اخرت مني او لکه دا سړي لکه نه منل ځکه به هر کړی دی بالکل یې هېر کړی دی نو چې هېر کړی دی نو تیارې ولا نه کوي دا قرآن مجید دې سیان هم راوړی دی غفلت هم راوړی دی انکار هم راوړی دی نو د خپل اصلاح لپاره او د عالم د اصلاح لپاره یو لوی عقیده چې دا هغه ایمان بالآخرت فکر آخرت استحضار آخرت دی چې آخرت څه دي ومن د هغې لپاره څوک دي فکر وکړي او د عمل په ټایم کې استحضار د چا وکړي آخرت وکړي نبی اسلام فرمایل لو تعلمون ما علم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا خپل مجالسو کې د آخرت تذکرې کوي زمونږ مجالسو کې او بیانونو کې د آخرت تذکرې په نش کې صافي مسائل او آخرت دا زمونږ په دواړه په بیانونو کې ډېر کمی یو مسائل وګړي او بل به څه نه وي لکه سوریه بیانونه واقع بیان کاو کاشار وغیرہ شی او داسې چړغونی مونږ کې شي کنه دا لکه دغی مسائل چې خلکو سره علم دې د خلکو له سیوا شي حلال او حرام او معلوم شي ګناه باندې رد شي او دې فکر آخرت دا ډول کوي دا خیره ضروری وه دې وجه جګړې تاسو کو چې له کړې علامات بیان شي نو هغه علامات د وجه له وسلې د آخرت سګي یادېږي علامات د وجه له آخرت یادېږي او د سره باندې کمنو د خپل عمل فکر او احساس سګي پیدا کی فکر او احساس ور سره پیدا کی نسل کا جبریل تبوس کو فاقلی عن امارات بیا دویم دا ده چې قیامت علامات چې دي دا دوه قسمه دي دا وروسته تاسو په دویم مشکات کې وایي واځي دې لکه تاسو کې لګرا مختصره خبره کوم چاہے سرا قیامت متصل بس قیامت و تصریف متصل او دویم چې کمدنو علامات تی آغا غیر مقرونه چاہے بس قیامت متصل نوے په دوره پته لګي چې لګا دا هم نه خبره کیږي چې لګا باید لګا دلته علامات ذکر کوي غیر مقرونه غیر مقرونه دا نه دي چې دې په چوک متصل ته قیامت ته چې څوک اشکال وکړي چې دې نه غوډنه دې موجود شي دی او قیامت نشته دا ضروري نه چې څنګه علامه راشي نو د علامه دی ورپورې سری متصل یو مطلب چې رباتون رباتون کې علاقه چې ده دا یو د مبالغه ده او یا د نقل نه ده د وصیت نه اسمیت ده دا تانیس نه ده نو او به دې ویل خپل مولا لاره مسله اولا مطلب دا دی چې ویل دې زیات شي او نظر ویل دې خلق سراریه کی سراری وی کی جماع بارغی تر جماع کی چا جماع کی نظر ویل دې بیا اولاد پیدا کی سپایدا کی اولاد هغه اولاد چې پیدا شي نو هغه خو چې کمزنو پلار ته تلوي دغه ولد تابع د خیر لبوینی نو په مور او پلار کې مور ویزه او پلار یې سو آزادو نو څه شو آزاد شو د څه شو آزاد شو مطلب یې نو سوي د کدن هغه پتا راز ته دلوته چې و دې کې خپل د څنګه نو خپل مولا لاره دې دې ما توجیه ده چې دې کې اشاره ده چې فتوحات ته زیات شي فتوحات به شي زیات شي ویل دی به زیات شي او په ویلو کې به تراری چې کوم هغه زیات شي درې دغه اشاره ده هغه جهل دا کثرت جهل کثرت دا جهل چې کثرت جهل وي نو قوم ولده وخلق خاطئ حالانکه قوم ولده چې دا مدار ارسولو هیڅ مذهب کې دې خاصول سره دي جایز نه دي د کومې ویزې نه د سړي بچې شوي د هغې خرڅول څه نه دي جایز نه دي خرڅول یې جایز نه دي او جهل به زیات شي او کومې ولده خرڅول به شروع شي بیا به خرڅېږي او په تداول د ایدیو باندې با کله کله خپل تی واخلي هغه به سګي واخلي نو د دې سره ورکول ته راشي هغه مې والا ده څومره وجه کمونه جاهل زیات شي شریعت باندې وګوي کنا او مې والا دې وخت صحیح څلورم دا ده چې دلته رغبتون په مؤنث په معنا ده او دې کې اشاره ده حقوق الوالدین ته چې مور او پلار نه فرمانی به زیات شي نو صرف نازک چې لور ده او لور چې ګمزره په مور ډیره خپه کیږي او هغه لور به حاکمیت شروع کی په مور باندې او په مور باندې چلای او اوس خو دې کې څه مطلب دی جس نے تعلیم کی اور وہ بھائی مور مور کو نہیں جانتا دا کمی جنکای چې هغه تعلیمونه کوي او سبقونه لري دې چې مور مې د کوم حکومت په کوي او مې د کوم خبرې کوي دا څو پردو خو ځان کوي ان تلد الامت ربتها چې مور چې دا هغه په خپل مالک اوسېږي یعنی هغه لور به سمر دی مور سوي مالک په دې حاکمیت کې حکمونه وي په کوي چې دې لنه پکړیو باندې غني غما کیږي جامې درالم دې سړي پرتای فارسی نه موږ سکول ته ځو موږ باندې د سکول نه وخت کې چې سفر راځي مو څه ویلې نو انت لذل امت ربتا حقوق الوالدین ته اشاره ده قال انت لذل امت ربتا به علامه ذکر کړي دوی می علامه چې کمونو حاصل لې کته خلک بی عزت خلک هغه وزورور شي او غالب وشي وتشرف الازلال او ذلیل و شریفان شي چې معاشره کې کم بیکار خلک او هغه کمزوري خلک دي ذلیل او کو بس کلیسا ول هغه به چې کله له وخت حاکمان شي دا دویم علامه ده په روایت د ابو هريره کې دریم علامه ذکر کیږي او سره روانه واتر الحفاظ الورادا او دا چې توجه کزنو ویني بیا ولې په حفاظ چې ابلغ بي یعنی دیو یو بل سره زلتونه کې بابا دو کې دیو دې کمنو غټه غټه آباده او بنگلې مشهورې یا تطاولون فی البنیان دیو دې کمنو یو بل سره زلتونه کې او دیو بل نو مخکې کې بابا دو کې زما درې چته دا بل و کوشش کوي چې د انده چته شي انده چته شي نو دا څه خلک چې شي یتدارون بالبنیان دې سره لازمی دا خبره ده چې عزتمن به ذلیل کی چې نادیده چې دولتمن شي مې وینا جدا خلک بر راشي هغه دا یو قدرتی غونډه کې خبره ده چې هر کله به حیثیت ده چې هر کله به حیثیت ده با حیثیت وګرځول شي نو با حیثیت خلک کو سره به حیثیت شي چې کله به حیثیت خلک هغه با حیثیت وګرځول شي هغه له حیثیت ورکړي شي نو با حیثیت او سره به حیثیت شي ابا عزت د کمی هغه سره سو ګرځي عزت او ګرځي دا چې کمنو یو بل سره تړلې خبرې دي ان الملوک اذا دخلوا قريه جعلوا عزت اهلها عزت من دلیل شي دلیل شي لکه چې هغه ذلیل چې د بادشاہ د کښړه دي هغه یو څه د حیثیت تکلی شي ورکړی شي او هغه عزتمن چې هغه فرض دی نو هغه ذلیل کړی شي یا شاید تارون فی البنیان قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سمن طلاقا بیا دا سړی لاړو سړی چې دا تاسو نه پیښته سره لاس دا بلاویش سومالیا ما ډیر وخت تیر کو سات پکې تیر شو بلاویش سومالیا زورو روایتونو کې راغلي دي چې عمر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې تاسو ګورئ چې دا سړی څوک وګورئ دا تاسو څوک نو عمر وی زه طلب د بار بار شوم هو طلب نو چې لورو نو انو زور به ذکر دې دما سور دې دې به دې تا دې دې دا چې سو کو سو کو سو کرا بدل را بدل شو پیدا نه نه کو ورځ بیا په سکار به شو لا ما بس خبرو تیر شو بس ونه واپس نبی رسول الله پر لارم نه لار روانه نو رد نیمه د تیر شو شکار کې ومه نبی رسول الله سره ملاو شو ډایرک راته وی تا ته معلوم اصل معلوم تا امام د جماعت په پته نشته د دې وجه د سره روایتونو کې راغلي دي چې دلته وایي چې فلسطین سومالیا او زره روایتونو کې د عمر رضی الله عنه راغلي دي چې درې ورځې پس نبی عليه السلام ماته وو درې ورځې پس د دې وجه دا و چې نبی عليه السلام په مجلس کې چې کوم حاضر مغیله جواب هغه ټینسل ورکړو تاسو کو اتدرو نه مني تای او سبا در د تای سو کو نبی علیہ السلام جواب ورکړو او عمر په دغه مجلس کې نو په بلارس په ملیا دا عمر خپل خبره لیکل چې ما ډېر وخت تیر کړ ته ورځې کړې دي دا جبريلو فإنه جبريل لا جبريلو اتاكم راغله تاسو دا يعلمكم دينكم شپوده تاسو د دین تاسو په یو مجلس کې ورټول یو مجلس کې د ټول دین څخه اوس د دین تاریخ د حدیث نه معلوم شو جامع تاریخ چې دین اعتقادیات دین اعمال احکام او اخلاق علم العقائد علم الاحکام علم الاحسان دا درې وړه چې کومونه یو ځای شي دا څه شي دین دا قائد اسلامي د اعمال ظاهره او سره د کمنو د اخلاق دا دین دی دا علم الاحسان چې دی او دا نوې علم الاحکام دا ټول په دین کې شمار دي یو عالم کوم دین کو او یو تاسو دې تاسو رواه مسلمان ولسن ورواه ابو هريره مع اختلافه وفيه دا ګوره د الله زما پر روایت کې زیادت دی یو درې معنی خای د قیامت ذکر کړی دا قیامت یو درې معنی خای ذکر کړی دا اذا رأيت الرفات العراة السم البك ملوك الارض چکاله تو ویني بیا به پرپړ کانو ګونیا بادشاہ د زمکه سرداران د زمکه هغه د کمدنو ملک سیوی هغه بیکار خلک هغه د کلی څه شي مشران شي دا رنګه عمل چې کمدنو مشران شي وفات او اورات کو تیر شو او دلته راوړل دی اسوم البو کانو وګیا یو مطلب کانو وګیا کانوی عن قول الحق د حق د اوریدلو نه او حکم بنیان دي د حق د ویلو د عالمانو بیانونه نه وي او حق نه بیانې بس ګور حاکمانو کانه دي په څو په صدا خبره کوي اړوي د جنوب د تاسو په دا خبره وکړه مولا څو په سړي صاحب نه وي اس کې نه صاحب چې کوم مولا نه صاحب نه خبره نه کوي اسوم کانه نو دا چې غمدنو لکه لوی مسله چې دا بادشاہانو او مليانو په منځ کې بوت دا په خوانو عبد العزيز بدري کتاب دی الاسلام بین العلماء والحکام هغه چې کوم دنو د حاکمانو د عالمانو د حاکمانو سره رابط نکړل چې حاکمانو ظلمونه کړی دي په بادشاہانو عالمانو عالمانو حق بیان نه پرې خوله اوس دا چې په دې لا رقم نه معلومه چې په کومه باندې نه وکړ دی لا ورش مسالم او د وخت کې چرته یو صدر سیب چې کوم نه یو کلا سره خبرې کړې دي چې هغه توبه خدای توبه لا کاغه تان کا کاخل چې سو خبرې او پرویز مشرف سره او دادی او دادی نور چې زمو په مولا نه دي چې هغه څه خبرې کړي سعودي کې هو په جمعات کې وکړې نو پتا نه لګي بیا په جمعات کې او وکړې غلا دا وایي چې خو خدي بد بد دي خو کوي بد نه کوي دا وایي کوم خدي کوم بد دي ځان شي چې وی ویل نو بس لکه کور ته بنځي بس دا قوی لخيري بالکل د معراج نه وته مسله نه دی ډایرکټ د خطبه نه ډایرکټ ټیم په کې نشته دلته وسره جوړه ده چې لکه واهو ته نه شي لګیا نه لګیا بس لګیا هیڅ مسله نشته وای وای لګي دا پالیسی دا چې دا په مکړه او ارجه واخا ارجه واخا البته خپل د خپل نه خبره نو تللی دا حق خبره وتري دا حق خبره نه کوي دوی مطلب دا سمول بکدانی چه کانه نی د اوریدلو د حقوقو او د فریاد د رعایاونه رعایاو د تکلیفاتي دا د سره په وګم نه کوي خپل موضوع سر شو کې د نشو تماشو کې دل سر څه خیال ساتي چې بيلي لاړاو بيلي څه شو لاړاو دا چلو شو دا دل څه کوي عمر پوه ماشومانو ته تکلیف دی د چاوي دارنګه چې کمدنو عوام بری د چاوي که فوجي بری نو د صدر او د وزیر اعظم دوی خونه بری کنه دا غړ دوی خونه بری او کو عوام مري د سیاسي غړ سیاسي جو هم وای خلک وې کله د غټو خلکو اولاد په جنگ کې مړ کېدل شروع شو نو جنگ به ختم شي چې جنگونو کې د غټو خلکو د اولاد مړ کېدل شو شو شروع شو جنگونه به بالکل شي اځه ځان ته کې بس سره چې کمدارو لړارو او حکومت کارو هیڅ مسله نشته نو د رعایا او د حقوقو نه کاڼه دي رعایا او حقوق نه وي وای جمهوریت معنا د عوام حکومت او د عوام کار دا د عوام حکومت عوام څه عوام صرف د ترپایي هلته دلته هغه دلته نه کټ کی هلته دا عوامو حکومت ته اوس چې کومه زموږ مولانا سي ورتالو نه کوي دا عوامي مینډینټ خیال ساتل پکار دي دا چې عوامي مینډینټ را کوزو دا غیر سخیالو اوس دا کې عوام دی عوام دی اصل کان دی بالکل عوام غریبانه کوو جوړاړي دار څه دلاسه کله په ګرانه باندې چې کمنو مړ کی او کله په ارزانه مړ باندې مو شو شو ارزانه کړو دا غریبان د دغه د پنجاب خلا را پاسل دې د کومه ټول اته غلو ورکړ شي باندې سره په مخ د سمکا په پاکستان کې چې د عوامو سره کوم ظلم کیږي دوی به یو ملک عوامو قبل او دا چې ارکان یې وسره کوي تاسو دا چې خو د پاکستان عوام نه بیداری پته نه لګي چې دوی په کوم حقوق باندې ودی بیا هم دې چې کمنو شغي وباسي چې ټول راشي علم قيام الساعة داخل في الخمس لا يعلمهن إلا الله علم د قیامت دا چې کمونو داخل له دې پینځو کې لا يعلمهن إلا الله چې دې معلوم دا وسونه مګر یو الله تا بیا نبی رسول الله آیات وی او دې دا مطلب نه دی چې د پیزونه علاوه څه مهمه دي په هغه باندې نور خلک کوي او صرف دا پیزري چې دا الله ته معلوم دی او بل چا ته نه معلوم یو خدا چې د آیات سره راغلی دا موقع د وزنا سبدا موقع کې نبی رسول الله د دې په دوه بار کې تاسو شروع دویم دا دی چې دا پنځه کلیات دي دا کلیات دي ځکه غیر چې یا با تشریعی وی یا با تکوینی وی مکا تشریعی وی ان اللہ انتو علم السلام او تکوینی وی بیا با قالنی وی یا با زمانی وی یا مکانی وی کمکانی وی چې دا د پور زمانه مو کوه ما ته پته نشته موږ ته چاړه ملاو شو یا راځو نو دا په پنځو سيزونو کې ما ته پته نشته ثم قرا ان الله يدعو المساء ونذر ويس متفق عليه فوائد مسلم نه تفاصيل شروع